د هر قسمه اسلامي کیسټو د پاره زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خانه نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دې 0321 90 95 44 8 پاک خیبر اسلامی کیسټ مرکز د قصه خانه نشاتا کباړی بازار پېښور شهر نه لو كانوا يعلمون کچر د دیو پویږي ان المتقین یقینا متقیان عند ربهم پنځ رب دیو ان للمتقین یقینا د متقیانو د پاره عند ربهم پنځ د رب د دیو جنات النعیم جنتونه باغونه د نعمتونو ډک ډک دي افنجعل المسلمین آیا ګرځو مونږ مسلمانان کل مجرمین په شان د مجرمانو مالکم کیف تحقر او تاسو صفته ده چې دا سقر څه شه ده دا سقر څه ده لا تبقي ولا تزر چې نه به باقی پریدي ولا تزر او نه خیرونو په دغه کتاب کې هغه سری کم چې تاسو خوخوي ام لکم ایمان علینا بالغه یا تاسو د پاره څه قسمونه دي زموږ سره تاسو زموږ نه څه قسم اغستره علین من بالغتون یعنی پورا موقت قسم الی یوم القیامه تر قیامت پورې ان لکم لما تحکمون په دې خبره چې تاسو د پاره اغستره چې کوم تاسو په فیصله کوي سلهم د دیونه تاسو کا چې خلک خپل پندای ښکارا کې ومنډه کی دې مطلب ډیر سخت ورځ ده ويدعون الى السجود او دیو به راوبل شي سجدو ته چې سجده وکي فلا استطيعون نو دیو به طاقت ونه لري سجده به ونه کړی شي دا ولې خاشعه نفسارهم نظرونه به خکته سرکوزي وي ترهقهم ذله راخور به په دیو باندې ذلت وقد كانوا دا ولی وقد كانوا يدعون الى السجود یقینا دی وو چې سجدو ته برابر لیکیدل دی روغ جوړو څنګه برابر لیکیدل اذان به وشو چې راشه منزله نو دی به خروغ جوړو وهم سالمون دی به خټ ټیک ټاکو خو نه براتل نو نن ورته حکم وشو نو خروغ جوړ دی خو نه شي کوله فزر نی نو ته پرې دما ومن اغسوک یو کذب چې تکذیب کوي به هاذ الحديث په دې خبره سنستدرجهم مونږ به په قلار قلار بوزو عذاب طرف ته من حيث لا يعلم دغه طرف ته دیونه پويږي و املي لهم او مهلت ورکوم دیوته ان ورکوم ز دیوته ان کیدی متین یقینا زما کید زما تدبیر هغه ډیر مضبوط دی ام تسألهم اجرا یا تر دیو نه غواړي څه مزدوري په هم من مغرم مسقلون نو دیو تاوان نه دباو شوی دي دران شوی دي ام عندهم الغیب یا د دیو سره غیب ور سره دي په هم یكتبون نو دیو غلی کی پس بر نو صبر کولی حکم ربک د پاره د فیصله د رب خپل هغه پر صبر کوا ولا تکون کصاحب الحوت او پشان د میواله م جوړیږي اذ نادا کله چې هغه आवाज وکړو هو مکزوم او و دې دک د غم نه لولا ان تدارکه کچرت کې نوې رات تین کړه دستګيري نوې کړی هغه اغلره نعمت من ربه نعمت داغه د رب د طرف نه هغه دستګيري نوې کړه هغه مددگار شوی نوې لنو بذب العراء یقینا دی به غرزول شوی او په یو اوار میدان کې وهو مذموم او دی به و ملامت کړی شوی فجتباه ربه نو هغه خپل رب دا غرب هغه برګزیده کو خوخه کو فجعله من الصالحين وګرځول صالحانو نه و ان يكاد الذين كفروا او قریب د دا کسان چې کافران دي لا يزلقونك چې وبخوي ویتا استا قدمونه به اوچت کی به ابصارهم په خپل سترګو باندې یعنی دیو دې ستا ته ګوري ته به چې تا و بالکل د خپل لار نه واړی لما سمعوا الذکر کله چې دیو ذکر واوري نه قران واوري ويقولون دی وای انه لمجنون یقینا دا خو لیونی دی وما هو او حال دا چې نه دا قران الا ذکر للعالمین مګر دا نصیحت دی د پاره د مخلوقات او د ټولو د متقینو سوره الحاقه مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې 69 نمبر دی یو کم او یایم په ترتیب د نزول کې 78 نمبر دی اتاو یایم د سوره ملک نه پس نازل شوه دی د دې سورت موضوع د آخرت بیان دی تکذیب کړه او سمودیانو عادیانو بالقارعه پاره تنگون کی باندې تنگون کی مطلب دا سختی علامت دی چې هغه به دا ټول ارسو وکړنګي د خط سختی د خطرې نه خره او د قیامت نوم دی ځکه دا به د یری د وجه نزلونه وکړنګي فاما سمود ورچ سمودیانو په اولی کو بتواغیا نو دیو هلاک کړی شو باغ اچانک راتلو والا عذاب بنه و اما عاد فهل ترى لهم من باقيه نو آیت ویل دا موږ د پاره څوک باقی پاتې کیدونکې وجاء فرعون ومن قبله او راغه فرعون هغه څوک چې دنه مخکې تیر شوی ول مؤتفقات او هغه بستې کلی د لوط علی السلام بالخاطئه په نافرمانی باندې په شرک او معصیت فعصوا رسول ربهم د دې نافرمانی وکړه د رسول د رب خپل فاخذهم اخذه الرابيه نو الله ونیول دیولره خو نیول کلک او سخت نیول ان لما تغل ماء یقینا مونږه کله چې تجاوز وکو وبو یعنی تجاوز کو وو چت شوي حمل ناکم فی الجاریه نو ما تاسو بار کړی سواره مې کړی په کشته کې یعنی تاسو پلاران لنجعلها لكم تذكرة دې لپاره چې وګرځوم دې لرستاسو لپاره عبرت او نصيحت وتعيها اذن واعيه او محفوظ کې دې لره هغه یاد ساتون کې غوګونه دا محفوظ وساتي فاذا نفخ في السور نفخه واحده نو کله چې شپېلې واله شي په شپېلې کې پوک واله شي په شپېلې کې یو پوک وحملت الارض او اوچت کړی شي زمکه ول جبال او غرونه په دکته دکته واحده نو په یو ځل ټول ریز ریز شي په یو مئذ وقعت الواقعه نو په دغه ورځ باندې به واقع شي واقع کیدون کی وانشقت السماء او بچوي اسمان په یو مئذ واهیه نو دا اسمان په دغه ورځ باندې بالکل وروس شي وروس بوسیده والملک على ارجائها او پرشته بل دې په دې اطرافو کې ولاړی ويحمل عرش ربک او بار کړه به چت کړه به عرش درفتا فوقهم د پاسه د دیونه یوم اذن ثمانیه په دغه ورځ اتو پرشتو یوم اذن تعرضون په دغه ورځ تاسو به پیش کړی کیږي په الله الله مخ ته لا تخفى منکم خافیه پټ بنه پاتې کیږي تاسو نه هیڅ شی پټ پاتې کیدونکې هیڅ راز کلو ورته ویل شي خوره یو سکی هنیئا مزیدار او خناک بما اسلفتم پس سبب د دې چې تاسو مخکې را لګري دي په ایام الخالیه په تیر شو ورځو کې د دنیا چې کوم ورځ وی عملم کړي او هغه څوک چې ورکړي چې هغه ته کتاب دغه په ګس لاس کې دی بوای اے کاش افسوس دې مال را لم اوت کتاب یا چې ما ته خپل کتاب نه وې سره راکړې شوې ولم ادري ما ته هیڅ پته نه وې ما حساب یا چې زما حساب سره یا لیتها اے کاش افسوس کانت القاضیه هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی او هغه فیصله کوونکی وي او بیا مرګ نه راتلی بل ژوند ما اغنا عني مالیه بچ نکو زمانه زما مال هلک عني سلطانیه هلاک شو ختم شو زمانه زما حکومت او حجت هر څه ختم شو او الله به وای خذوه وای نسی فغلوه نو وی تړی ثم الجحیم صلوه ولا طعام نو خوراک ته مگر غسلین دی د ویني او زوی چې کم بېږي به داغه لا یاکله چې نه بخور دی لر الا الخاطئون مگر دغه خطا کار کافران فلا اقسم بما تبصرون زما د قسم په هغه سمه چې تاسو یې نه یو هغه چې تاسو یې نه ګورئ انه لقول رسول کریم یقینا دا خو د یو ډیر عزتمن په رسول وینا ده وما هو بقول شاعر او دا نه دی قول د شاعر هغه رګ رګ د زړه چې کله هغه کټ شي نو خبره ختمه رګ گردن ورته وایي رګ دل ورته وایي شهرګ فما منکم من احد عنه حاجزین نو نشت نبی استاسو نه ایسوک د الله نه خلاصون کې نه عذاب عذاب نه خلاصون کې به سوق نه و انه لتذکرۃ نو دا قران خو نصیحت دی د متقینو لپاره او یقینا مونږ پویګو چې تاسو نه باز خلک دروغجن غړون کېم دي وانه لحسرت على الكافرين او یقینا دا حسرت د قیامت پر اس په کافرانو وانه لحق اليقين او یقینا دا د بالکل یقیني حق ده فسبح باسم ربك العظیم سوره المعارج مکی سوره ده په ترتیب د تلاوت کې او یایم نمبر ده او په ترتیب د نزول کې او ناسی نمبر ده یو کم اتیایم د سوره الحاقه نفس نازل ده په دې کې مضمون دا چې کم خلک د قیامت او د آخرت او د دوزخ د دې خبرو د جنت مذاق اړاوي هغه ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چیلنج ورکاو چې کته رښتینه نو هغه عذاب بکل راځي راي ولکنه مونږ چوینو د دې تقریر ټول چیلنج دام د دې د دې چیلنج او د دې خلکو د سوال په جواب کې دی بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع تپوس کې یو تپوس کوونکې داغه عذاب نه چاغه راتلون کړي للکافرین د پاره د کافرانو دی ليس له دافع نشتره دنه هیڅوک منع کوونکې من الله دا الله تر طرف نه دی ذل معارج چې اندر پایو والده یا اسمانونو والده تعرج الملائکه خیجی فرشتي او روح او جبريل الیه د په یوم پاغ ورس کې چې دا غي مقدار 50 زره کال دی فاصبر صبرا جميلا نو صبر کو ته صبر انهم يرونه بعيدا يقينا دی وینه دی لره لره ونراه قريبا مونږ وینو نږدې یوم تکون السماء کالمهل په دغه ورځ چې شی به اسمان په شان د ویلې شوی تانبې وتكون الجبال شی به غرونه کل عهن په شان د رنگ برنګ وړي ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنه کوي حالات بنه معلومه یو سرګرم دوست د بل دوست یبصرونهم او دیو بینه غوی لاره خود لکیږي بوته یود المجرم مجرم بغواړي تمنا بکي لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه چې فدیه ورکړي د عذاب د دغه ورځې نه د خپل زامنو ان دا زامن پکې ورکړي چې دا اوس وځي خو ما بچ کی و صاحبتی یو د خپل خزي فدیه ورکړي او اخی یو د خپل رور فدیه ورکړي کلا وفصيلته التي او داغه قبيله او داغه قوم د برادرۍ التي توي هغه برادری چې د بالته زین ویناغه ته سره وسیده ومن فل ارض جميعا هغه څوک چې پزمکه ګری ټول ثم ينجي بیا دا فدیه دل نجات ورکړي د عذاب د اور نه کلا هرگز دا سنه د انها لزوا دا خوس لمبی دی د اور نزاعه للشوا چې دا پوست کې وغخي وستون کې دي تدعو رابلی دا اور خپل ځان ته من ادبر هغه څوک چې د ایمان په شاکړي وتولى او د حق نه ګرځیدلې و جمعو مال جمع کړي فاوعا نو قسم خوندې کړي ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب د رب دیو هغه غیر مأمون یعنی دا غینه څوک په امن کې نشي پاتې کې د دې شي نه چې خلک دې بے خوف شي او هغه خلک چې هغه د خپل شرمګاونو حفاظت کې مګر نه په خپل بیبيانو باندې او نه هغه څوک چې هغه د دې لاسونه مالکان شوی وینځي فإنهم غیر ملومین دیو ملامت نه دي هغه چې ولټول سیوا د دین بل طریقه د خواهش پوره کولو لپاره نو دغه خلک د حد نه تجاوز کوونکي والذین هغه کسان نو په دې پورې د خندا د پر رامنډي وهي عن اليمين وعن الشمال د خې طرف نو د ګس طرف نه عزين جماعتونه ډلې ډلې آیت مع کل امرئ آیا د دیو کار یو کس دا تم ساتي ان يدخل جنت نعیم چې د جنت د نعمتونو ته داخل شي کلا هرگز دا سنه ان خلقناهم مما يعلمون یقینا موږ دیو پیدا کړی دا غسنه چې دیو پویږي پاغه نه نطفه نه فلا اقسم قسم دی زما برب المشارق والمغارب پرب د مشرقونو د مغربونو ان لقادرون یقینا من قدرت لرو پدې پدې خبره چې بدل کو غره د دیونه وما نحن بمسبوقين او نه یو مونږه چې مونږ نه بدیو مخ کې شي بازی به ویسي فزرهم نو پرې ذری یخودو چې په بحثونو کې پاتې وي یلعبو او لوبو کې په خپل دنیا کې تر دې چې میلاو شي دی ورسیږي دی خپل هغه ورځ ته یوعدون چې دوسره وعده شوی ده یوم یخرجون من الاجداث فدغه ورځ یو براوزی د خپل قبرونو سراعا زرزر کانهم گویا کې دیو الا نصب یوفزون خپل د بوتانو د عبادت لپاره سهار وختي منډي وهي څنګه چې دا سهار وختي منډي وهي یو وې زبره کانه مخ کې خپل کوم کرابل به مخ کې خپل کی دی به مخ کې پلاس کی دی کزبه پلاس کې دم دا منډي دی وغه ته وهي دقه سبا په دغه ورځ باندې د اسرافیل علی السلام په شپېلې پسې منډي وهي خاشعه نفسوارهم سترګې د حقیقت نیولي ترهقهم ذله راخور به په دی باندې ذلت ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ هغه ورځ ده چې د کومې د یو سره وعده کړه سوره نوح مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 71 نمبر ده او په ترتیب د نزول کې 71 نمبر ده موضوع ده د نوح علی السلام د تبلیغ او د دعوت او داغه په قوم باندې عذاب بیان دی او داغه د دعا اند خیرو دیوته خو اصل کې کفار د مکې ته تنبیه ده چې دغه عذاب ورستاس نملر نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلو موږ نوح علی السلام خپل قوم ته او دا مرته ویل چې وای را خپل قوم د دینه مخې تراشه هغه ته عذاب دردناک قال نو ویل یا قوم ای زما قوم انی لکم نذیر مبین یقینا زستاسو د پاره یو يرون کې ښکارایم ان اعبد الله چې تاسو الله بندگی وکي وتقوه دا غنه ویریږي او اطیعون او زما تابعداري وکي یغفر لكم من ذنوبكم معاف به تاسو د تاسو ګناهونه او یؤخرکم او رست به تاسو الی اجل مسمن اغه نیټه مقرره پوری ان اجل الله یقینا نیټه د الله کله چې راشي لا یؤخر نو هغه به نورست کیږي کتر کچرته تاسو پویږي قال هغه وی ربي ای زما رب نوح علی السلام وی یقینا ما رو بل دا قوم خپل لیل و نهار د شپې او د ورځې فلم یزدهم نزیات نکو دیول زما را بللو الا فرارا مگر تیخ ته نور د حق نو د ایمان نه او ما چې بکله دیو ته دعوت ورکو دی لپاره چې ته بخنه وکي جعلوا اصابعهم اکی بخو دی دیو خپل ګوتی په اذانهم په خپل غوګونو کې واستغشوا ثيابهم او مخونه به پټ کړل په خپل جامو باندې زمانہ واسروا کلک بشرو په خپل کوپر کې واستكبروا او دیو تکبر وکړ ایمان نه پتا باندې استکبارا لوی تکبر ثم انی دعوتهم جهارا بیا دی مارو بلل پزورا ان اعلانیه تور مې راو بلل ثم انی اعلنت لهم بیا مې دیو ته بار بار د دې دین اعلان تبلیغ مخکارو کو واسررت لهم اسرارا او ما پټ پټ راو بلل دیو ان پټ را بلل انفرادي ملاقاتونه مې سره مکړه جدا جدا مې پوی کړل فقلت استغفر ما ورته بخنه غواړي د خپل رب نه یقینا دا رب بخون کړي راو بری کې پتا سبحانه اسمان په شیبو شیبو باران بدر باندې راو وری ويمددکم او درب کې تاسو زیات مالونه او زامن او وبګرځي تاسو لپاره باغونه ويجعل لكم انهارا او بغیر تاسو لپاره نهرونه مالکم سشوی دی پتا سو باندې لا ترجون لله وقارا چې تاسو نه نه دا الله د پاره یعنی عقیده نه لرئ دا الله د پاره د عظمت چې هغه عظیمه هستی ده وقد خلقکم اطوارا او یقینا هغه تاسو پیدا کړی په مختلفو حالاتو نه پس مختلف حالات یعنی یو ثم يعيدكم بیا واپس کی تاسو په دې ځمکه کې یخرجکم اخراجا او روباسي به تاسو د دین راوستل او الله پیدا کړی د تاسو د پاره ځمکه به ساتون پرش دې لپاره چې تاسو زی منها د دې ځمکه سبولن فجاجا فارتو کلا ور لارو کې نوح علی السلام وی ای زمارب یقینا دیو زمانہ فرمانی کړی او تابعداري کړی دا هغه چا لم یزده ماله و ولده الا خساره چې نه زیاتې غلره داغه مال او نه داغه اولاد مگر خساره گمراهی په دنیا او آخرت کې ومکروا مکرا کبارا او دیو مکر کړی دی ډېر لوی مکر وقالو دی ویل هغوی ته لا تذرن آلهتکم مه پرېږدئ تاسو خپل آلهه ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا او تاسو مه پرېږدئ ود نه سواع نه یغوس نه یعوق او نه نسر دا مه پرېږدئ دا اصل کې ود سواع یغوس یعوق او نسر دا پنځه واړه د نوح علی السلام د قوم بزرګان خلکو دیو د نوح علی السلام د طریقو مطابق خلکو ته د بندګۍ خبرې کولې او د ټولو خلکو د دیو په طریقو باندې الله عبادت کوو دا خلک چې کله وفات شون د دیو سره غم پیدا شو چې اوس به مونږ څنګه زموږ ته بندگی یادېږي څوک به راته یادې نو شیطان ول راغې ودا سې وکي د دیو تصویرونه جوړ کړي او مخامخ ځان ته ولګوي نو بس دیو یې نه نو تاسو ته ټول سره یادېږي د قوم دغه سکارو کو خدا پیړی تیر شو د دیو بچی چې راغلل نو شیطان ورته بیا وی چې خدای نشته دی تاسو پلان نکم دغه ته سجدي لګولې هم تاسو متلګوي او داغه زنه د بت پرستی شروع شو د د بنیاد ګرځیدل نو دیو بیا وی چې تاسو وت سوا یغوس او یعوق غره پرې نه دی دا نوح علی السلام چې سوای نو دا غره ټیک نه وای داغه مخالفت وکړو خو دې ځکه تاسو دا یاد ساتئ چې د نوح علی السلام دا دعا او د مایوسی خو اخرنه خبره چې دیو کې چرتم نیک سړی اوس نشتی راتله دا نه نیم سو کال پس کړی دا نه نیم سو کال پس داسي یو پیړی د دیو تیر شو ختم شو دا وی بچیرال دا پیړی هم ختم شو د دیو اولاد راغې بلم نه پیړی تیر شوې دی ولسم روانه ده نو ځکه نوح علی السلام واستوای چې د دیو نه خو ک پیدا کیږي هم نو نیک سړی نه پیدا کیږي چې پیدا کیږي هم فاسق او فاجر پیدا کیږي نو دی وی ګوره چې خپل الہ پر نه دی او نه ود او نه سوا او نه یغوس او یعوق پر دی وقد اضلوا کثیرا او یقینا دی خو ډیر گمراه کړی دی ولا تجد الظالمین الا ضلالا او مزیات او ظالمانو لپاره مگر گمراهی مما خطوی آتهم په سبب ان د دیو د خطاګانو په سبب د دیو د جرمونو د قصورونو او اغرقو غرق کړه شو په طوفان کې فادخلوا نارا نو نه نوسته شو ورته فلم یجدو نو دیو بیا نه منتر لهم د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه انصارا هیڅ وک مددگار وقال نوح او نوح علیہ السلام ای زما رب لب رب ای زما رب اے زما رب ما ته بخنه وکاو زما مور پلار ته بخنه وکا ولمن دخل بیتی او هغه څوک چې ننوځي زما کور ته مؤمنا مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات او مؤمنانو سړو ته مؤمنانو خزو ته ولا تزد الظالمین الا تبارا او مزیات او تر ظالمانو لپاره مگر هلاکت کی صورت ده په ترتیب د تلاوت کې 72 نمبر ده او په ترتیب د نزول سره سلوختم نمبر صورت ده د سوره اعراف نفس نازل شوه ده په دې کې دعوا د توحید بیان شوه ده د جناتو د طرفنا او د دې سره سره د دې خبرې بیان هم ده چې دا د وحي سلسله کوم چې د الله د طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی دا دا د هر قسم ملاوت نه او د شیطانانو د هر سازش نه محفوظ ده الله د دې د حفاظت تنظیم کړی دی د دې جناتو خلق به برت لولو څه خبرې به اورې دي او داغه نه پس چې خبرې به اورې دي نو بیا به ورسره خپل ور سره کړي او سرشتیا او سره دروغ او هغه به خلکو د خپل دوستانو تر انسانانو نه ویلي هم د دې په ذریعہ باندې د یو کاروبار روانو یو وخت د سراغه چې جنات چې بر خطل نو بند کړي شو سرکاوټ راغه حائل راغه او د دیو د بر خطونه من کړي شو هم په دې طریقه چې د برنه د سلمبه شروع شوه او داسې څه انتظامات لکه چې یو علاقې ته د ملک صدر یا وزیر اعظم یا کم بل اهم فرد را رواني او اچانک چاته پته نه وي او اچانک تر رواني یو ځای ته بل ځای ته لارې بندې کړې شوې دي دی خو به ناراضي دا خو به ناراضي دا ممنوع علاقه ګرځېدلې ده او دا ټول ارس یو جدا انتظامات دي جناتو د دې دا دا خبره ډیره سخت محسوس کړه او حیران شو چې څه چل شوې ده او ضرور صدا سه معامله ده چې هغه غیر عادي معامله ده نو خپل دا قوم ټول خور کو په ټول علاقې کې چې د مشرق او مغرب پورې لاړ شي وګورئ څه چل دی د دیو یو وفد د تهامه علاقې ته د دې حجاز طرف تراغه او هغه په یو وخت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قران لوستو بعض روایاتو کې داسې چې سوره رحمان لوستو خو بهر دلته راغی ذکر نشته دی دی خلکو چې قران واورید نو زر خاموش شو وږي کې خود چې سدي او آخر پته ورته ولګی دا چې دقه خبره ده دقه خبره ده د برنه د وحي دراتلو انتظام شوه دی نوې وحي راغلي ده نوې قران نازل شوه دی هم د دې لپاره زموږ ټول لارې بند کړې شوې دي دی خلکو د جناتو دی قوم چې قران واورید نو دیو خپل قوم ته لاړل او د دې تبلیغ وکړو په خپلم دیو ایمان راوړو داغه بیان دی فرمای بسم الله الرحمن الرحیم قل ورته اوایا اوحی الیا ما ته وحی کړی شوی دا انه استمع نفر من الجن چې یقینا په غور باندې واوردو یو جماعت د پیریانو دا قران فقالوا ناغوی اوی کله چې خپل قوم ته لاړل ان سمعنا قرانا عجبا یقینا موږ اوریدل دی یو عجیب قران یهدی الی الرشد چې هغه هدایت طرف ته راهنمایي کوي یعنی راه راس طرف ته راهنمایي کوي فآمنا به نو موږ خو پاره فورا ایمان راوړې دي ولن نشرک بربنا احد او موږ هرگز د خپل رب سره هیڅوک نه شریکو وانه تعالی جد ربنا او یقینا شان دار چې بلند بلند شان د رب زمونږه لوی دروغ زیاته وکاو دا سفیه دی ابلیس ته ویلې دی چې د مونږ ته غلط پیغامات را رسولې دي دا الله په باره کې دراته دروغ ویلې دي وان ظننا او زمون خو چې دا ګمانو زمون دا یقینو لن تقول الانس والجن چې هرگز به نوای انسانان او نه پیریان علی الله په الله باندې کذبن دروغ وانه کان رجال من الانس دا د جناتو د سرکشي او د بغاوت خبره وي په خپل کوي چې په جناتو کې سرکشي تمرد ولی پیدا شو یعنی دا الله د دین نه بغاوت او دا تکبر ولی پیدا شو نو وی و انه کان رجال من الانس او یقینا وو سخلق د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن چې پنا به غوښتا پس خلکو د جناتو یعنی د جناتو باندې به دیو پنا غوښته د جناتو نه فزادوهم رهقا نوم دین انسانانو زیات کو دې پیریانو لره سرکشي د دې عربو طریقه هم دا وا کله چې بدیو په یو وادي باندې تیرېدل په سفر کې یا بل ته سسټه کوله س قیام به کو نو چې څنګه به دی وادي ته ور داخل شو نو د دې وعده د رب پناه غواړو چې د جناتو دلته کوم مشر دی او د دې خیال داو چې دا څومره خوشي علاقې دي دا ټول جناتو تاواله دي دې کې د دې حکومت دی نو د دې بادشاہ نه بیر اعوذ برب هذا الوادي وې د دې وعده د رب پناه غواړم چې ما دلته څوک سو نه وای نو جنات چې ایمان راوړ نه غوي دا نقص معلوم کو وی هم انسانانو دا بغاوت زمون زیات کړي دي چې زمون په ناغختل شروع کړه حالان کې د قیادت او د مشرۍ او د شرافت مقام کو انسانانو ته الله ور کړی دی هم په دیو کې الله پیغمبران را لګری دي په جناتو کې جدا پیغمبران هم نه راغلي هم دغه انسانانو پیغمبران دي چې دا د دوانو د پاره ذکر قران کریم باغه د دوانو ته خطاب کړی دی نو چې فضیلت جنات سرکشی او تمرد زیات کو وانهم ظنوا او یقینا دې انسانانو ګمان کړو کما ظننتم وی اے پیریانو لکه څنګه چې تاسو ګمان کړو الله یبعث الله احد چې الله به هرګز هیڅ پیغمبر راوړلېږي اشر اريد بمن في الارض چې آیا په دې ځمکه والا باندې څه د شر اراده شوې ده ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړې د دیو رب په دیو باندې د هدایت او د پیدې وان من الصالحون او یقینا بعض زمون صالحان دي ومن دون ذلك او بعض زمون صالحان ندي كنا طرائق قددا یو مونږه جماعتونه متفرقه جدا جدا وان ظننا او یقینا مونږه یقین کړو الله نعجز الله فی الارض چې مونږ نشو عاجز کول الله لره پس مکه کې داغه نه تخصیدې نشو ولن نعجزه هربا او نشو عاجز کول غلره په تیخ تبان چې مونږ داغه نه وتختو کوم مونږ غواړو وان لما سمعنا الهدى او د خپل قوم ته تقریر کوي وای کله چې مونږ واورې د هدایت آمنا به نو مونږ په ایمان راوړو فما یؤمن بربه نو هغه څوک چې ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا یخاف بخسا نو نه به یریږي دی د نقصان نه ولا رهقا او نه د هیڅ ظلم نه د مکروه نه چې دلته پټ کی وان منا المسلمون او یقینا باز زمونږه مؤمنان دي مسلمانان دي هغه خلک چې په پیغمبر ایمان راوړل ومن القاسطون بعض په مونږ کې ظالمان دي تجاوز کوونکي دي فمن اسلم نو هغه چا چې ایمان راوړو فاولائک تحروا رشدا نو یقینا دی خلقو د نجات لار د خلاصي لار ولټوله و اما القاسطون هر چا خلق چې هغه د حد نه اوریدونکو دي کافران دي فکانو لجهنم حطبا نو یقینا دی هغه د جهنم د پاره خشاک او الله استقامو او دوی ته دا وایا چې څنګه ماته وحی شوی ده چې انه استمع نفر من الجن نو دا ورته وایا چې کدیو استقامت اختیار کړی وي په دین باندې ټینګ پاتې شوی وي على الطريقه یعنی په دې طریقه د دین باندې د اسلام او ایمان لاسقیناهم ما ان غدقا نو سکول به موږ په دې باندې او به ډېری لنفتنهم په دې لپاره چې واز ما موږ دیو پاره کې و مې يعرض عن ذکر ربه وغسوک چې اعراض وکړي د ذکر د رب خپلنا يسلكه عذابا سعدا نو نن داسې به دی سخت عذاب ته وان المساجد لله او ما ته دې وحي شوی د جمعهتون د الله دی فلا تدعو مع الله احد نو مرا بلې پدې کې د الله نه بغیر هیڅوک وانه د دې وحي مراته شوی دا چې لما قام عبد الله کله چې پاس دې د ادره د الله بنده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم يدعوه چې د الله عبادت کو قادو یکونون علیه لبدا قریب وا چې دوی حمله کړې وې پاغه باندې په جمع سره قل ورته وایا انما ادعو ربي یقینا زرابلم خپل رب ولا اشرك بربي ولا اشرك به احد او زش نر شریکوم دا سره ایسو قل ورته وایا انی لا املک لكم ضرا یقینا زم مالک نه ام تاسو د پاره د ضرر ولا رشدا او نه د ضرر یعنی د دفع کولو د ضرر ولا رشدا او نه د خیر د خبرې قل ورته وای ان لا یجیرنی یقینا ما نشي خلاص ولا من الله د الله نه احد نسوب ولن اجد من دونه ملتحدا او هرگز بز بیا نه مم داغه نه سیوا هیڅ د پنازه الا بلاغا من الله مگر رسول د الله د طرفنا یعنی زما کار صرف تاسو ته پیغام رسول دی یعنی دا تبلیغ کول دی ورسالاته او داغه پیغامات راوړل دي و مې يعص الله ورسوله او هغه څوک چې نافرمانی وکړي د الله او داغه رسول نه یقینا داغه د پر د اور د جهنم اوسېږي بدیو پاغي کې همیشه همیشه حتا اذا راوا ما يوعدون دیو تراغه پورې نه منه کیږي تر سوچ دی او وی نه هغه سوچ دی سره وعده شوی د عذاب فسيعلمون نو زرد چې دیو به پوشي د عذاب د نازلېدو په وخت کې من اضعف ناصرا چې څوک دی کم مددگار والا یعنی د چا مددگار کمزوري دي واقل عدد او د چا جتا او د چا جماعت کم دي قل ورته وای ان ادري زنه پويګم اقريب ما توعدون چې نږدې دي هغه چې تاسو سره وعده کیږي عذاب یا د قیامت ام یجعل له ربی امدا یا ګرځي داغه د پر زما رب یو نیټه عالم الغیب عالم د غیب فلا یظهر علی غیبه احد نو نه خبرې په خپل غیب باندې هیڅوک الا من ارتضى من رسول مگر دا چې خوخ کی یو رسول د خپل طرف نه یعنی د رسول ته خپل څه علم ورکی فانه یسلک نو چې کله هغه ته وحی کوي هغه علم ورکی فانه یسلک نو یو روان کی من بین یدیه داغه نه مخ کی ومن خلفه یو داغه نه رسته رصدا محافظین د فرشتو ليعلم دې لپاره چې الله معلوم کی جدا کی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا دی ورسول رسالات پیغامات در خپل واحاط بما لديهم او په قابو کې ساتلې دي هغه څه چې د دیو سره دي واحصا كل شيء عددا او محفوظ کړی دی هر یو شی پشمار ساتلې دی هر یو شی ټیک ټیک پشمار سوره المزمل مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې درې او یایم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دریم نمبر دی د سوره قلم نفس نازل شوی دی او د دې صورت موضوع تزکیه نفس ده د نفس تزکیه او د نفس پاکواله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د نبوت ذمہ داری ور حواله شو د دې لوی او عظیم ذمہ داری د پاره د تیاری تربیتم وکړ شو او هغه تربیت داو چې ته د شپې پاسه او درېګه د شپې بندگی وکا نو د ورځې دا درون بوج به تا ته آسان شي او بنیادی شي چې ستا نفس تا په کنټرول کې او په قبضه کې راشي نو دا درا نه درا نه کارونه به ټول تا ته آسان شي ځکه دا منځونه هم ګران دي دا عبادت هم ګران دي دا ټول ګران کارونه دي خو الله فرمایي دا په هغه چا باندې نه دي ګران کم سوک چې د الله نه یریږي او د دې خبرې یقین لري چې زب سبا ته د هغه مخې ته ودرېږم ملاقات بکیږي حساب کتاب بغسته کیږي بیا داغه د پردا حسم ګران ندي نو دې ځکه د نفس د کنټرول ذریعہ خودلې ده د دې لوی لوی ذمہ دارو د چتولو د پاره یو طریقه خودلې ده هغه ستري فرمایي یا ایها المزمل اے په کمبل کې ځان ران غختون کیا قم پاسا یعنی دا د ران غختو وخت د ود کېدو وخت اوس ختم شو د دې نه پس اوس د ودرېدو وخت دی نو ته اوس پاسه خپل رب ته ودرېګا قم الليل ادريګه د شپې الا قليلا مگر لګ یعنی ډیره حصہ د شپې ادريګه لګ ونی په کته آرام کوا نو غلک سمرا نصفه چې نیمه شپه او انقص منه قليلا یا د دینم لک کم کا د نیمه شپې دم لک کم ود کېګا او زد علیه یا په لګ ور زیات کا ورتل القرآن ترتیلا او لوله ته قرآن په مزه مزه لوله قرآن په مزه مزه په دې حکم باندې په دې ټوله دنیا کې نن سبا الا ماشاء الله کني عمل نکېږي د قران د لوستو د پاره ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا په مزه مزه په قلاره قلاره چې خلق په پوشي تم په پوشي او چې په مزه مزه لولې نو تب غورم وکي او دا به ستاز ورتم کوس شي او دا اوریدونکو ورتبم کوس شي نو مونږ دا سوچ کړی پروژه کې ټول قرانم لوستل پکار دي په تراو کې اوریدم پکار دي او وخم په لګول نه دي پکار یعنی وخت دی ونه لګي وخت دی مغم راو لګي چې نور کله زمون په تراو باندې لګي نیمه ګنټه درې پاو ساعت او دو درې سپاری دیم پکې ویل شي او هغه قاری د ټولو نخ قاری چې هغه په یو سا باندې دا ټول الفاظ او کلمات د سي ادا کی چې نه پیغه په خپل پوښي نه په تاسو پوښي او نه په غلطي سو پوښي او نه په صحیح باندې پوښي خدا الحق قاف اخره کې واوري او یا د آیت نون په اخره کې واوري او رکوع کی او په ګنټه کې دو سپارې مو یو تراوی مو کې د بلا بچي دی وي نو واقعي د بلا بچي ان بلا سره زناور ته وای کنه لیو ته وای نو موږ هم کله وای د بدلی و بچي دی کله وای د لیو بچي دی کله د کافر بچي دی دا بشمار نمونه موږ کله څوک دا راکټ دی څوک دا په موټر وای باندې روان دی څوک سوی نو دیم دقه شی دا الله د پیغمبر د مصلی امام نه دی او دا الله د کتاب قاری او د دې لوستون کې نه دی ځکه د دې سره زیاتې وکړو دروځي قیام الليل چې کله رواني نو پکار د چې قیام الليل شي او په مزه مزه نور کله موږ نه حرکت کو په دې ورځ موږ شل رکعات زیاتو په دې باندې یعنی یو کم دیرش رکعاتونه شي نو پکار دې دې مطابق پاغي باندې وخم ولګي د دې مطابق توجه پیدا شي یو جمعات ته یو کس تلو په امام پسې ولاړو نغی قاری په قلاره قران قران لوستو نغه ویره د پسې زمون نکو میداولې وې د خود منځ په شان تراوی کوي مطلب دا دی چې تراوی صبر څه شری دا منځ نه دی لکه دا به صبر نه دی حکم سره ورتل القرآن ترتیلا قران لولا په مزه مزه په مزه مزه دا الله چې لګ لګ نازل کړي دی د دې لپاره چې زړه ته کوس شي اثر وکي پوه شي په وایوري او تربيت دی وشي نو دا محض الوستل یو نوجوان دل تراغه بل ورځ چې سورج مخ کې او ډیر ګډ وډو بے قرار ونه ما نه تپوس کوي چې دا نن دلته سو مې سپاره ویل کیږي نو ما ورته وی چې سپاره خو به ته زوغه مکو مسله سره تا مشکل سره وی چې نه زمانه افلانی ځای کې یو سپاره پاتې شو واغې پسې ګرځم نو دا اوس دومره ضروری ده چې د فرض مونږ هم نه کړه خدا سپاره د خامخا پیدا کړي د ځان د پاره چې دا به ختمو ما او هغه مونږ داسې ختمو چې کله وړم بنې رکعت قاری لولې د مونږ لا ناس چټ غپ لګو خبرې کو چې کله راخته کېدو ته رکوع ته نزیش امنډ کو دا هغه رویه ده چې دا خر رویه صحیح رویه نه ده ټیک رویه دا رویه بدلول غواړي د الله د بندګۍ او د الله د کتاب سره ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا مون در غرزون کیو پتا باندې یو درون بوج یو درنه ذمہ داری هغه درنه ذمہ داری صدا د نبوت ذمہ داری د الله د کتاب در رسولو ذمہ داری ان ناشئه الليل یقینا پاسېدل د شپې قیام الليل د خوب نه پس راي خېدل او درېدل هي اشد وطئا دا ډیر زیات د کنټرول د نفس ذریعہ ده د نفس د قابو کولو ډیر کارګره نسخه ده او اقوا مقیلا او ډیر زیات مناسب دی د لوستو د قران د پاره دا د شپې پاسېدل د نفس د قابو کولو لوی ذریعہ ده ځکه نفس دا چرته نه غواړي نو د شپې په پاسېدو نفس عادت کا نو په ډیر لوی لوی کارونه باندې دینه پس بستا نفس په قابو کې راشي او چرته باندې بیا بغاوت ونه کی دا دې سغړندې دی او دا چې دارو دی چې دا نفس ته ورکړې شو نو دې دباو شي دې کنټرول شي او دا نور کارونه چې تکې نو دې سوچ کې چې هغه شنه کمه اوساتې دا نور د خیر دې کوي تا پری دی دور خو چې څوک دا کارم په دې باندې وکي نو نفس په قابو کې راشي او دا بنیادی خبره د تزکیه نفس لپاره دقه ده چې چا خپل نفس قابو کو نو د کامیاب شو دا نفس اماره هغه نفس چې د بدو حکم کوي تا ته غلط لارو باندې بیایي غلط کارونه درنه اخلي دا نفس په قابو کې چې چا راوستو نو بس دې کامیاب شو او چا چې نفس په قابو کې را نوستو نو هم دغه الٰه جوړ شي هم دغه معبود جوړ شي بیا دې په دې پس روان دی او چې دې چرته بیاي او دته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سړی ته بیوقوف ویل دي او خيار سړی سوک دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار کس هغه چې نفس قابو کو او د مرګ نه پس چې کم ژوند دغه تیاری شروع کړه او بیوقوف څوک دی فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او بیوقوف انسان هغه دی بیوقوف انسان چې خپل ځان په خپل نفس ورپسې کو او دا الله نه امیدونه ساتل شروع کړ چې وبه بخي ما دا بیوقوف سره دی الله چې معافي کوي نو په سوجه کوي اس نه کوي ان لك في النهار سبحا طويلا یقینا ستاره پر د ورځې نور ډیر لوی ذمہ داری دي مصروفیات دي واذكر اسم ربك او واذكر او یادوا اسم ربك نوم د رب خپل یعنی ذکر کوا وتبتل الیه تبتیلا او خالص کده ته ځان توجه خپل یعنی جدا شې ټولو نه ام دته یو زیشه که کفر مو کو نافرمانی مو کړه ناشکری مو کړه څنګه به ځان بچ کوئ یومن د عذاب د هغې ورځې نه ډېره د سوچ او د فکر جمله ده که تاسو کفر کوئ نافرمانی کوئ بغاوت کوئ نو د هغې ورځې د عذاب نه به ځان څنګه بچ کوئ کومه ورځ هغه ورځ یجعل الولدان شیبا چې ماشومان به د ډېرې سختې نه بوډاګان کی خلک په دنیا کې کله کله وایي که نه وایي دا هلکه دا ویښته دې ولې سپین شو ته خو سپینګیری شوې یاره وایي زه عمر مې دومره ډېر نه دی خو سخت سپینګیری کړم تکلیفونه را باندې رااله بیماری رااله مشکلات راغلل نو بس ویښته یې راله سپین کړه سختو دا د قیامت داسې سخته ده چې دا به ویخته نه سپینې دا به ماشومان بوډاګان کې د ډېرې سخت نه دا دې سخت ورځ ده نو د دې ورځې د عذاب نه بیا ځان څنګه بچ کوی نو ته په دنیا په خوشحالو کې ډوبې خو دا سوچ کوه د آخرت د عذاب نه به ځان څنګه خلاصې السماء منفطر به چې دا غي د سختۍ نه به اسمانم اوچوي کان وعده مفعولا د وعده د الله دا کیدونکې ان هذه تذکره یقینا دا قران خو نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نو د چا چې خوخي خپل رب طرف ته د لار اونیسی دا دوان لارې خودل شي یو طرف ته جهنم دی ور دی بل طرف ته جنت دی نو خوخه دی چې کم یو تزین د ته خودل شي دوان دی او مجبور نه په یو باندې ان ربک يعلم یقینا ستارب پوهیږي انک تقوم ادنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه دا اصل کې په دې ډومبني آیتونو کې خو چې کوم حکم شوی دی نیمه شپه ودرېږه ډېر ته لږ ودرېږه یا له کم خو ډېره حصه د شپې عبادت وکړه د مؤمنانو یو جماعت هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په عبادت ان ولاړو داغه نفس الله تخفیف راوستو چې څومره تاسو وس کیږي څومره وس نو دومره وکي خو درېږي خامخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت جابر توای جابره ته چې کله په سفر باندې ځې نو څه تیاری کې نو هغه وی او یا رسول الله د تیاری نه بغیر خو سفر نه کیږي فرمایي فکیف سفر طریق القیامه نو جابره د دې قیامت په دې سفر د څه تیاری کړی نو څه چل بکې جابر خاموش شو بیا ورته فرمایي جابره د څه چل د تو نخې مچ دا سفر د تاسان شي جابر ولنا یا رسول الله ولنا ورته فرمایل دا دوه غټي غټي خبرې دي سره متعلق فرمایي صلی رکعتین فی ظلمت الليل لوحشة القبور وصم يوما شديد الحر ليوم النشور جابره د شپې په تیاره کې پاسو یو دوه رکعاته منځ وکړه د قبر په تیارو کې به دا ستا د رڼا ذریعه شي د قبر په تنهایی کې به دا ملګری شي او بیا ورته وایي او د سخت ګرمۍ په ورځ باندې یو ورځ روزه ونیسه دا به د محشر د ګرمۍ نه د یخوالي ذریعہ وګرځي دا د شپې په تیاره کې دوه رکعاته مونږ دا د قبر د تیرو د رڼا ذریعہ ده دې ته متوجه شي او الله تخفیف کو چې تاسو لګم را پاسه او سمره د تاسو نه و نصفه کله نیمه شپه و ثلثه کله درې مې سره شپې و طائفه من الذين معك یو ډله د مؤمنانو ستا سره ده هغه مدريږي والله يقدر الليل والنهار او الله اندازه کوي شپه او ورځ ان ته پوره حساب کوی الله ساتل شي عالم الله ته پته ده الن تحسوه چې تاسو دا حساب نشي ساتل ټیک ټیک فتاب علیکم نو پتا سو مهرباني وکړه څنګه فقرأوا ما تيسر من القرآن نو لولې ست چې تاسو ته اساني د قرآن نه یعنی پاسه نو زیات نه زیات درې آیتونه خو برته یادي په دې رکعاتو کا دریو بلو کا نو په څومره کم از کم درې آیتونه ویل کېده په کار دی په یو رکعات کې نو دا وایا او پدی وکنو هم دا اجر به ملاویږي یعنی معمولی او لګ وخت لګي را پاسه او چې څومره حصہ د تیادې د قران نو څومره د تاسانه نو دومره وایا نو لګ وخت به مولګي عالم الله ته پته ده ان سيكون منکم مرضى دا تخفیف ولې راوستو پتا سو پته ده چې پتا سو کې به بعضي خلک مریضان نه جوړوي واخرون يضربون في الارض او نور به دې خلک چې په ځمکه کې به سفر کړی د تجارت لپاره یبتغون فضل یبتغون من فضل الله هغه به الله د فضل نه لټی ځان د پاره نه په مال به ګټي تجارت به کوي نو هغه ته مشکل ده ګران ده ورته په سفر کې چې دومره شپو دريږي واخرون او نور څه خلک هم ویبا یقاتلون فی سبیل الله چې هغه به جنگ کوي د الله په لار کې نو چې کوم مجاهدین جنگونه کوي نو هغه خدا طاقت نه لري چې ټول شپو دريږي فقرأوا ما تيسر منه نو چې څومره د تاسانی نو دومره وای خو وای خامخه یعنی دا منز مپرې دی دا منز مپرې دی خو د دې سره چرته داسې نه چې د شپې ټوله شپه تهجد وکي او بیا سهار د مون نو دشي چې بس دا ولی یا چې ټول شپه تهجد وکړ نو خیر ده سار مونږ بیا قضا شو دا ټول تهجد بیکاره شو دا ټول بیکاره شو ډیر لوی کار دې کړی دی لوی کار ډیر خدمت دی وکړو خو فرض پاتې شو نو خپل ډیوټي اول کولی د ډیوټۍ نه پس زیاتی کارونه روسته خبره ده بیا نو فرمای واقع مصلات منزونه قائم کوي وات الزکات او زکات ورکي واقرض الله قرضا حسنا او الله لخ قرض ورکي یعنی خپل مال خپل جان هرڅ د دینه لوی حصہ الله تعالی کوي او قرض حسن دی ته وای چې د دې عوض په مقروض باندې پرې دی بیا نو دا د دې عوض ما باندې بیا پرې دا چې زه څومره در کومه دا سری وما تقدموا لانفسکم او تاسو چې سره ځان د پاره مخ کې ولېږئ من خیر سمال سنور نیکی تجدوه عند الله نو دا به الله سره بیا مومي دا د کمپیوټر دی چې دا تاسو کمپیوټر یو د پیسې حساب ساتي کنه د پیسې نه د پیسې سلمه حصہ حساب ساتي نو تاسو وای چې د الله حساب بسنګي نو هغه مکمل تا د پر ساتلې هیڅ شی بستانه کمیږي نه تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا دغه ډیر بهتر دی او ډیر لوی اجر والده واستغفر الله او د الله نه بخنه غواړي ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې او مهربان دی سوره المدثر مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې 74 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې په اعتبار د مشهور روایت دا دویم نمبر دی او چا دا ویل دي چې دویم نمبر سوره نون دی سورۃ القلم او دا سلورم نمبر دی یا هغه سلورم نمبر دی مشهور روایت دا دی چې دا دویم نمبر سورۃ دی د دې باره کې روایت هم دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کله ډومبنه وحی راغله د ړومبنې وحی نه پس بیا وحی بند شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان پاتې شو په دې دوران کې یو ځل بهر په ډیر پریشانه او تکلیف کې بهر و چې زه اوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ساواز می واورید برچ مو قتل لهم هغه پرشتہ وا چې کوم ماته په حیرا کې راغلی و او هغه په خپل اصلي شکل کې وا زه بیا ویریدم ولا تمنن تستكثر او احسان مکوا چې داغه نه ډیر غواړي د ډیر بدل په عوض کې یعنی د دې لپاره احسان مکوا چې ته لږ څور کې او طالب ډیر صدر کې ولربک فاصبر او د خپل رب د پاره صبر کوا کم اذیتونه چې تاسو ملاو شي فاذا نقر فی الناقور نو کله چې پوکو ول شي په شپېلې کې فذلک یوم اذ یوم عسیر نو دا ورځ د قیامت ډیره سخت ورځ ده علی الکافرین غیر یسیر په کافرانو باندې نه ده اسانه زرنی ومن خلقت وحیدا دا د دې ځای نه پس دا چې څه بیان دی د ولید ابن مغیره بیان دی د دې نفس چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ نو جوړن به حج مسم راغې په دې کې دا مشرکان ټول پریشان شو چې اوس خو به خلک راضي او دې چې ورځي او دا کلام وته اوري نو خلک خو به ددنه متاثر کیږي یره دا خو ډیر موثر کلام دی د دې سره سو کو نو اعتراضي څه خبره جوړه کو چې دا به خلکو ته وایو نو راجم شو ولید ابن مغیرم پکې ناستو نو چا وچ بس دا سبوګ دته به کاهن وایو جوګی جی پالګر ولید ابن مغیره وینا ولې تاسو د پالګرانو د جوګیانو دا د کاهنانو دا قصې مونږ نه دی ورې دا غړي وړي نو هغه وې زدي سبوکو چې دته به جادوګر وایو ساحر دی وې نه دا ساحر نه دی خلک به تاسو ته پیغور نه درکې تاسو به ښکار شي به وته ابو چې دا د ته دیو جادوګر وي دا خو جادو نه دی ولې جادو مونږ نه پیژنو دی وې دا څه چې وته به شاعر دی وې نه ولې شعرونه مونږ نه دی ویلي دا شعر مونږ خبر نه یو دا خو شعر نه دی وې زه دا څه بوج دا لیونه دی ناغوی نه دا لیونه نه دی دا خلک به د خواله ورزی کنه وي چې لیونه دي سي نو چې دا ټوله خبره رد شوې نو ابو جهل ورپاسې ده وی چې تر سو دراته څه خبره نه جوړ کړي نو زیب نه خبره خو مونږ ته نور پته ولګی دا خو څه شیخ جوړول غواړي نو د سوچ وکړو اندازې ولګوله دا سی بره وکاته تندې تریو را تریو کو او اخر کې یره بل څه خبره نه جوړیږي خدا به وایو چې بس د پخوانې زمانه نه را روان یو جادو دی چې سره وسره دی د دینه بغیر بل څه لار نشته دی الله تبارک وتعالى داغي بیان کړی دی زرنی پرېدما ومن خلقت وحیدا او سوق چې ما پیدا کړو یوازې نه مال او نه اولاد نرس مر ورکړ وجعلت له مالا ممدودا او ورکو دل رما مال ډیر زیات و بنین شهودا او زامن چر وخت ودته حاضرو تابعدار و ولاړو یعنی کارونه مارونه به نه کول اب نورو خلقو کول د زامن بم دته تابعدار حاضرو ومهدت له تمهیدا او د دد لپاره ما ډیر لوی تیارې کړو تیارې کړو د دد لپاره لوی تیارې د در پار د ریاست لارم همواره کړی و ثم يطمع بیا د تم ساتي ان ازيد چې زب نورم زیات کما کلا هرگز نشی کېده انه کان لآیاتنا عنیدا یقینا د زمون د آیتونو سره عناد کی ضدی ده سأرهقه سأرهقه سعیدا زرد چې زب مجبور کم پختو سعودا یعنی په زور باندې د دوزخ په غر باندې زرد چې دی به مجبور کم د دوزخ په غر باندې په خطو انه فکر وقدر یقینا د سوچ کو وقدر او اندازې ولګول د خبرې جوړولو کوشش وکړو فقتل نو دې هلاک شي کیف قدر څنګه دا اندازه ولګوله دا څنګه خبره جوړ کړه ثم قتل بیا دې هلاک شي کیف قدر دا څنګه د خبره جوړ کړه ثم نظر بیا بر او قتل ثم عبس بیا تندې تریو کو وبصر او خلی ورا نکړه ثم ادبر بے شاکړه واستكبر او تکبر وکو فقال نو وی وی ځان او چت وګڼو وی وی ان هاذا ندرا الا سحر يؤثر مگر دا جادو دی چې د مخ کې نرا روان دی